رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد جنازه چې دا په پاکو خلکو کیږي او په ګناګارو کیږي پنبیاء علیهم السلام جنازه شوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې شه دا حکم شرعي دی چې کوئ به پرې داخل شوی دی خو بیا هم ټول انسانان الله ته محتاج دي دارنګه ماشوم چې دی دا هم جنازې ته محتاج دی په هغه باندې به جنازه کولی شي خو د ماشوم جنازه کې اختلاف د علماو دی چې دا فرض ده او که نه ده نو ډېرو علماو دا ویلي چې دا جنازه فرض ده ماشوم او غټ باندې یو شانې فرض ده تحقیقي قول هغه دا ښکاره کېږي چې نه په ماشوم باندې جنازه فرض نه ده بلکې جنازه کول په هغه بهتر دی خیر پکې دی د نبی رسم سنت دی دلیل په عدم فرضیت باندې حدیث دی د صحیحینو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوی ابراهیم دا غنمو هغه وفات شو نبی رسم په جنازه و نکړه نو ترک د صلاة الجنازه علی ابنه علیه الصلاة والسلام دا دلیل دی په دې باندې چې دا جنازه فرض نه ده، که فرض وای په هغه به یې نه پرېښودله، کولای به یې. خو دا مسله خو هغه وخت کې ده چې یو سړی ونه کړه او ماشوم همداسې ښخ شو بس دا خیر دی، نور کول پکار دي، د نبي علیه السلام اکثر احادیثو کې دا دي چې چا په ماشومانو جنازه کړې ده، صحابه او تابعینو کړې ده. بیا د جنازې فرق ایا هغه فرق شته دی که نشته دی د احادیثو نه فرق معلومیږي فاتحه خو به وې په جنازه کې په اول تکبیر کې په دویم تکبیر کې به اللهم صل وې د احادیثو نه معلومه ده او په دریم تکبیر کې به دعاګانې کې نو به حدیثو کې راځي چې ويدعا لوالديه بالمغفره د ماشوم مور پلان ته دعا د مغفرت کی چې الله مغفر لوالديه کوم الفاظ وو چې تا ویل عربۍ کې به یې ویل چې الله د ده مور او پلار ته بښنه وکړي او دارنګه بعضې هغه الفاظ وایي چې اللهم اجعله شافعا ومشفعا اللهم اجعله ذخرا واجرا وشافعا ومشفعا دغه الفاظ د روایت د بهقي کې راغلي مشکات کې ما راځي او فقه کې څه نور الفاظ هم دي اگر که علما وایي د هغې نقل نشته داسې خاص لیکن دومره ده چې په جنازه کې مطلقې دعاګانې ویل جایز دي، هره دعا چې بیا ځان نېکه جوړوي نو هم خیر دی، هغه هم سړی ویلی شي. او دا هو او ها چې پکې خلک کوي چې هو ده او که ها ده، دا غلطه ده، ځکه چې مړي ته به ضمیر د مذکر همېشه راجع کېږي، اللهم اغفر له، ضمیر د مذکر میت ته راجع وي، اې الله پاکه دا مړی وبښي، که ښځه وي که سړی وي هو ضمیر به ورته راجع کېږي، ضمایر به سړی نه بدلوي. نو دغه فرق پکې دی. بل ابوهريره يو جنازه وکړله. نو فاتحه د کتاب یې ولوستله په ماشوم باندې او بیا یې ورته دعا دا وکړه چې اللهم اعذه من عذاب القبر، ای الله دا ماشوم ته د عذاب قبر نه وساتي. عذاب قبر وحشت ته وایي، د قبر د وحشت او د سختۍ نه یې وساتي. نو دغه دعاګانې د ماشوم لپاره یو حدیث کې دا دي چې مور او پلار ته ورله دعا وکړه او روایت د ابوهریره کې دا دی چې د عذاب قبر نه علما نه غوښتلی دی او مطلقه حدیثو کې دا دي چې د مړي لپاره دعا کوئ نو بس د ماشوم او د غټ په جنازه کې دومره فرق شته چې ما غټ سړي ته برای راست دعا کې او ماشوم ته دعام په کار د سره د مور پلار نه دغه فرق ما ته معلوم دی حدیثو کې نور د څه خاص فرق نشته د سړي او د خزي یا د ماشوم او د غټ داسې خاص فرق نه معلومیږي خو دعا او ته په کار ده نه په څه کې په منځ کې بسم الله ویل چې دی دا اختلافي مسله ده چې دا د هر صورت نه جز دی او کنه دی ان د هر صورت نه یو آیات دی او کنه دا وګړه مسله ده علماء تفاسیرو کې لیکلي د نورو کتابونو کې مشته نو دی کې یو قول دا دی چې دا د قران نه یو آیات دی مطلق لا علی التعین دی او زینه دی د قران مستقل آیات دی او د هر صورت نه جز نه دا د جمهور علماء قول لکه امام ابو حنیفه او دارنګه د امام احمد او د مالک وغیره د دې دا قول دی چې هغه دار صورت نه جز نه ده دار صورت نه چې کله جز نشوله نو به د دې لستل د هر صورت سره لازم نه دي د هر صورت سره ویل لازم نه دي که سړی ونه وای نو جواز بلري لیکن آیا ویلې په کار دي کني په کار دا د حدیثونو معلومه ده چې د نبی رسول طریقه دا و چې کله به صورت شروع کاو نو بسم الله به ویله فاتحې نه مخکې هم بسم الله ویلې ده د سورت بقره شروع کړې دلته هم بسم الله ویلې ده مسلم کې راځي ان اعطینا الله راولېږه نو فقرآ نبی رسول الله ولسته بسم الله الرحمن الرحیم ان اعطیناک الکوثر نو د نبی رسول الله عادت مبارک دا و چې په ابتدا د سورت کې به بسم الله ویله او کله به چې د وسط سورت نه به شروع کوله لکه ومن الناس نه نو دلته بسم الله د هغه نه نه ده نقله، دلته به اعوذ بالله صرف وایې ځکه چې الله پرې امر کړی دی او په ابتدا د سورت کې بسم الله لوستل سنت خو دي دي د نبي علیه السلام عملي طریقه خو ده خامخا او هر چې وجوب درجه کې دی چې خامخا لازم ده چې د هر سورت په اوله کې به وي یا فاتحې په اوله کې به وي دا اختلافي مسله ده شوکاني دا په ارشاد الفهول کې راجحه کړې ده چې دا د هر سورت نه جز دی وایي هغه دا دلیل ویلی دی چې یو قرآن کریم مجرد کول لازم دی او صحابه کرامو کې بسم الله ګانې لیکلي امین یې پکې نه دی لیکلی او دې ځینې کې بسم الله ګوره لیکلې ده یو دلیل د اجماع راوړی ده او دویم دا چې د نبی رسول الله دعوامت چې هغه دایمن بسم الله لستري ده او د الله د طرف در صورت په اوله کې نازل شوی دا وې در صورت نه جز شي ده هغه دې ته رجحان ورکړی ده مجموعه الفتاوی کې شیخ الاسلام دې طرف ته رجحان ورکړی ده دار امام ترمذی وغیره دی هم ته اشاره کړی ده چې نه دا د هر صورت نه جز نه دی خو د قران کریم نه یو آیات دی او دا خبره ځکه زه ته ظاهر ښکاره کی که دا چرته د هر صورت نه جز وي نو نبی رسول الله به په هر وخت کې د فاتحه نه مخکې بسم الله په زور ویلې لیکن داغه نه دانه دی نقل چې هغه بسم الله په زور باندې همیشه ویلي احیانا نقل شته صحابهونه چې هغه جهر په کړه لیکن نبی رسول الله نه دانه نقل هغه بد الحمد نه شروع کوله انس بن مالک کوئی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر او عمر یستفتحون القراءه بالحمد لله دی بقرات په الحمد لله شروع کاو لا یذكرون بسم الله بسم الله په جهر نه یادول نو دینه معلومی چې دا جز د هر یو صورت نه نه دی د هر صورت نه جز نه دی دا راجح کار کی لیکن ویلی سنت دی د هر صورت په ابتدا کې بسم الله ویل دا سنت طریقه ده کله چې سړی قرآن ختموي نو دا ویل پکار دی دا رنګه چې فاتحه دې ویله او بعد دې سورت شروع کوه لکه انا اعطیناک شروع کړې یا قل هو الله احد شروع کړې یا بل سورت شروع کړې نو بسم الله ویل پکار دی او که د منځ سورت نه شروع کوله بیا بسم الله ویل نه دی پکار ځکه سنت کې نقل نه دی دې مسله کې زما دومره علم دی مونږ چې دا د خشوع شی دی لکه قرآن کې تاسو ویوئ چې مانځه کې خشوع خضوع الله ته پکار ده په مانځه کې ټوخي کول یا په مانځه کې غاړه تازه کول یا سر او لاس او یو ځای بل ځای ګرول دا ټول د خشوع خلاف دي د دې نه به سړی ځان ساتي مګر کله چې ضرورت راشي نو بیا حدیثو کې د دې ګنجایش راغلی دی چې سړی وټوخېده غیر اختیاري نو په دې ګناهګار نه دی حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي سورت مؤمنین ویو دا یې شروع کړی فاستفتح سورت المؤمنین کله چې ذکر د موسی او د هارون ته ورسېده چې موسی علیه السلام له الله وایي ما کتاب ورکړی و چې اودس کړم نبي علیه السلام باندې ټوخی راغی نو سر رکوع ته کښته شو نو که ټوخی سړي باندې غیر اختیاري راشي دا هم خیر دی دارنګه دارنګه غاړه یو سړی تازه کی په دی وجه چې مړی ونه ختله نو د لپاره دا جایز دی دی کی ګناه نشته ولی لاړی تو کل منځ کې جایز دی نبی رسول الله چې قلم کړ د خراج کینه یا د ډکه شوله نو دا لاړی تاسو تو کوي ښی طرف ته مه توکئ ځکه دې خوا ملائک دی. چپ طرف ته توکئ مګر هله چې چپ طرف کې هم څوک نه وي. که څوک وي بیا نه توکئ چپ طرف ته. بیا د قدم د لاندې به توکئ. او که چاته ټوټه مو درسره وي هغې کې به توکئ او بیا به داسې ومږي. نو نبي علیه السلام دې کې د لاړو توکلو اجازه ورکړې ده. شیطان کله راشي اعوذ بالله به ووایې او درې کرت به چپ طرف ته لاړې توکئ تف تف به وکړي. نو د دې اجازه ورکړې ده. مانځه کې داسې ډېرو تصرفاتو اجازه ورکړې ده. بخاری کې راځي باب العمل فی الصلات کې چې علی ابن ابي طالب با په منځ چې ودرېد نو ولاړ به لاسونه به په لاس باندې خوستي په بل باندې الا اي حک جسدن مگر که یو بدن یو ځای به ګراو نو به به د لاس د لاس نه لري کاغذ به وګراو نو دا جایز دی لیکن دمر ده چې د دې جواز نه باز خلک دا غلطه پیدا لې چې په منځو دی بس ټول به تاویږي را تاویږي ځان ګری را ګری لګي نه چې څومره دی وسه کېدله خوځېږي به منځ کې نه په خشوع به ودرېږي، توجه باندې به ودرېږي، ځان به ګرې را ګرې نه، متکبر شکل باندې به نه ودرېږي، ټوخي موخي به نه کوې، غاړې به نه تازه کوې، خو چې ضرورت دې راغی، مرۍ دې ونښته، خیرات دې نه خرابېده، بیا دې کې هېڅ مانع نشته دی چې سړی غاړه تازه کړي، اګر که څه حروف مروف ورسره وځي هم په دې باندې به دا نه راګېرېږي، ځکه دا غیر اختیاري امور دي، په دې باندې الله بندګان نه راګېري، او چې چټي سړی ټوخي کوي، هسې اح اح کوي لګېا دی، نو دا خو بیا لمونځ نه دی، هسې. خشوع پکې نشته دی الله ته نه دی ولاړ دا سړی بین خجی هغه مرګره مخکې پاتې دلیو امر صاحب ها نه مسله وتا ته رحمه نو ځکه چې تا وخت لګولې ما خو دونه وخت نه لګولې تبلیغ چې کوم دی دا سړو د پاره په کار دی زنانو د پاره په کار دی زنانه هم دعوت کوي د خپل وس مطابق چې څونه علم الله یې لور کړی او سړي به هم کوي دا پر چا لازم دی به زنانه چې کله مدرسې ته ځي قران زده کوي یا حدیث زده کوي نو دې کې سمانه نشته ده چې کله په پرده کې غزیره ځي فتنه ته نه ولاړي دا رنګ یو زنانه ده چې یو کور ته راجمع کېږي دوه ورځې دپاره یا درې ورځې دپاره په دې نیت باندې چېرې څه د خیر خبرې واوري یا د خیر خبرې د دې د خولې نه بل چا ته وخېژي دې کې شرعاً څه مانع نه شته دی چې دې ته یا څوک بدعت وایي یا ناروا کله چې پای کې فتنه نه وي فتنې اوسه ملګري نه وي مطلب بهایي پکې نه راځي نور څه قصې پیسې پکې نه احتیاط پکې وکړی شي نو دې کې څه ګناه نه شته دا د مصالحو د قبلې نه دی ودې کړی شي خیر دی او چې کله د دین صحیح خبرې کوي یې یو او دلیل په دې باندې هغه حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنانه او ترال یا رسول الله ذهب الرجال بحدیثک سړو دا ستا حدیثونه ټول ویوړل او باغی عملونه کې لګي دي ته ته بیانې هم کورونه کې ناشتي خدمتونه د سړو کو ستا د خیر نه محروم شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې تاسو پلانکی ورځ باندې پلانکی ذکر راځم کیږي یو کور یې ورکو دنو هغه کې به را جمع کېدلې نو ویره سم به ورته او تعلیم بیا یې ته ورکاوه نو که داسې یو ځای ته یو زنانه را جمع کړي او کور ته لاړ شي او سړی پر سپیکر وغیره ته بیان کوي نو شرعن دې کې څه مانع نه ښکاره کېږي دې کې خیر دی خو په شرط دی چې دا متضمن فتنې لره نه وي فتنه متنه پکې نه دا جایز کار دی او دارنګ نبی رسول الله زمانه کې زنانه جهادونه ته تللی دي نو جهاد د پاره چې زنانه کله وتلي دي د سړو خدمت به کاو د بیمارانو خدمت به کاو ترکارین وغیره به پخولې نو دی باندې دا قیاس کېدل شي خو په شرط دی باندې چې په تبلیغ مغربي کې به تعصب نه بعض مرګي زموږ وځي خو تعصب والات جوړ شي چې د دینه بغیر بل کار او تنخ کاری کی د تبلیغ نه بغیر بل کار هغه تنخ کاری دا سن ده پکار تبلیغ هم پکار ده دا غصه د خیر نور کارونه منل پکار دي چې د دین کوم نور کارونه هغې سره جوړ ساتل پکاري د هغې تایید پکاري خو چې سړی وایي چې د دې لارې نه بغیر ګوره بله لار نشته دی پوه شي او یا بعضې جاهلان مولین یا تبلیغ کې لاړ شي نو چې کله کارګزاري بیانېږي هغه وایي چې تر اوسه پورې خو موږ په ګمراهۍ کې وو دا قرآن او حدیث یې لوسته او په دین عمل کاوه ځان ته ګمراه ویل نو د هغې په وجه باندې د هغه مشرانو ذهن نور هم ګډوډ شي خراب شي دې سره چې دا خو دا خو لاره ده ځکه دا علم دی لس کاله تېر کړي په علم کې ده ته هدایت نه دی شوی، اوس چې په څلور میاشتې یې ولګولې نو هدایت ورته وشو، نو دې سره د خلکو ذهنونه خرابېږي، داسې خبره نه ده په کار، دا خبرې موږ دې لپاره کوو چې افراط تفریط ختم شي، د افراط د تفریط د ختمولو لپاره دا خبرې کوو، نور تبلیغ ښه کار دی، د خیر کار دی، د هغې نه فایده ولاړېږي او ټول دین نه دی، بلکې د دین یو ذریعه ده چې د خلکو سره د دین محبت پیدا کېږي او ذکر اذکار سره، قرآن سره د هغې تعلق پیدا کېږي، نو په دې وجه باندې دا ښه کار دی، انشاءالله دې نه څوک منع نه شي کولی. زنانو ته د تعلیم په باره کې اوس حدیث بیان شو چې دا جایز دی په پرده کې خلوت باندې کې علما وایي چې لا تدخل علی المرأه وان كنت تقول اعلمها القرآن په زنانه باندې ور داخليږي اگر کته د قرآن درس وته کې خلوت به سره نه کې یوازې به سره نه کې کله چې سړی یا ډېری زنانه نه ناشتي چای ته پردې ولی که چرته ته په ور داخل شي نو شیطان په سړي باندې ډیر زیات کارونه کوي نو په دې وجه باندې او قران کې به چې کم تاثیر دی نو د زنانه تاثیر به نه ختم کیږي زموږ زړه خاصم کمزوري دي قران کریم دونه تاثیر په موږ چرته کې زړه باندې چې سړی دا وخت کې د ګنا نه منش نو د زنانه خبره اترې او د غیر سره محادثه دا به باعث شي په ګنا باندې په دې وجه باندې خلوت د زنانه سره ناروا دي او خاص کر هغه جنې چې هغه رنګ کې د هغې ډول پیدا شوی کوټې چې وي او د هغې کې دونه ډول نه خو چې راغټه شي نو ډولوالی به کې وخت په وخت پیدا کېږي دې ته به هم تعلیم نه ورکړی کېږي مګر د پردې نه کاخه ورکوي له سپیکر کې ورکوي نو دا بیا جایز ده او په شرط دی چې خلوت به د یوې جنې سره نه وي چې یوازې ورسره په کوټه کې کښېني دا به ناروا وي چې ډېرې زنانې پرده منځ کې وي خیر دی یا له سپیکر ذریعې صحیح دي که څه مانع نشته دی انشاءالله تعالی وایه دواړه وایه خیر ده بالکل صحیح ده ویترو کې په دا درې رکعات ویتر چې سره کې په دې کې دا لازم نه ده چې دا یو رکعات به سم دس دې دوه رکعات پسې کې بخاری کې راځي عبد الله بن عمر با درې رکعات ویتر کول دوه به وکړ به په منځ کې امر به وکړ به بعض حاجته چور شي پلان کې کارو کې دا وکړي کارونه ورونه به وکړو دا نه به چې فارغ شي به یو رکعات کاوه هغه به یو رکعت د احتیاط د وجې نه ماخوستن کاوه، د شپې به چې راپاڅېده یو رکعت به یې اوس بیا بل ملګری کړ، نو د ماخوستن هغه یو رکعت او د شپې یو رکعت دواړه به یې یو ځای کړل او په التحیه به کېناست او ایسته به یې ته نفل جوړ کړل او بیا به یې وتر دوباره کول او دا د ماخوستن وتر نه به یې نفل جوړ کړل، دا د ابن عمر اجتهاد و چې هغه داسې یو رکعت یې ماخوستن کړی دی یو یې سهار چې راپاڅېدلی کړی دی، دوه رکعته، منځ کې دونه پسل راوستی دی، نو دا یو رکعت مستقل لمونځ دی. د دې دوه رکعاتو سره متعلق نه دی چې ګنې د دې نه بغیر نه کېږي، دا مستقل لمونځ دی، سهار هم سړی کولی شي، دوه رکعاته ماخوستن وکړي او سهار وکړي خیر دی، دې کې مانع نه شته، انشاءالله د احادیثو نه معلومه ده دا مسله، وایه لږه. دا چې ده دا یوه فتنه ده مړه شوې، دا بېرته را ژوندی کول نه دي په کار، پخوا دې باندې خلکو د کفر پتې کړي، خو ما چې خپل کوم معلومات دی که نه. نو هغه تاسو کې به حافظان تجوید والا ډېر ناست دي داسې لږ شیان تجوید موږ هم لوستلی دی خو خپله تجربه مې دا ده چې دا ټولو کتابونو د تجوید او دارنګ ټول تفاسیرو په سورې تکویر کې دا لیکلي کوم تفاسیر چې احکام وغیره معلومات هر یو تفسیر نه کوم تفاسیر چې د احکام وغیره لیکي نو هغوی دا لیکلي چې دا دوات چې دی دا مشابه دی د زوی سره ټولو دا لیکلي چې د هغې سره مشابه دی هېڅ چا دا نه دي لیکلي چې دا مشابه دی د دال سره او دای لیکلی دی چې د دې اواز چې کله وباسي نو د زوی سره به دا مشابهت لري نو دا خبره چې د ډیرو خلکو اورېدلې ده نو یو وای چې دا دوا د استعمالول چې دا تحریف دی دا ورانه دی نقصان دی په شي خصوصا د قصه خانه کې یو کتاب پروش دی دغه من الله نوم دی هغه په دې باندې دا دغه لیکلي پوښتنه مې چاپ کړي او چاپ سي جمع نه کوي وځکه دا ټول دوا د استعمالول دوا چې تحریف دی قران کې وای خو دا خبره صحیح نه ده دا پیژندل پکار دی چې د دې زوی څه مخرج دی یو زوی د عجمو ده یو د عربو زوی ده زمونږ زوی چې ده دا مشابه ده د زی سره او د عربو زوی چې ده دا مشابه ده د دوات سره هغه زوی داسې ادا کوي چې څنګه د مخرج نه ادا کړی شي چې د ژبې سر وي او د صنایع علیاو سر وي دا دواړه چې یو ځای کي نو اواز د ضاد ته به نږدې راوځي، نو دغه ضاد به بیا مشابه وي د دې زوی سره، هغه زوی سره به مشابه نه وي چې کوم د ذې سره استعمالېږي، زموږ د عجم چې کوم زوی ادا کوي، نو دا بېله زوی ده، عرب یې چې کومه ادا کوي دا جدا ده، او تجوید کې چې کوم زوی ذکر شوی ده نو هغه هم جدا ده، او تاسو د عربو تلاوت کله واورئ چې من الظالمین لفظ راځي نو هغوی داسې استعمالوي ته چې دال یې ګویا کې استعمال کړي. نو دغه صورت کې به بیا دا ضاد مشابه وي د دې زوی سره، کومه زوی چې هغه ډکه ویلی کېږي او د هغې نه داسې اواز راوځي لکه دال ته ورقریب اواز راوځي، نو د زوی مخرج هم صحیح پېژندل په کار دي او بیا ضاد به د هغه زوی سره مشابه وي او مخرج پرې معلوم دی چې د حافة اللسان د ژبې طرف به د غاښونو سره ولګول شي، که د یو جانب نه لګي که د دواړو جانبین نه لګي، نو دې دواړو طریقو سره چې دې ادا کړ، نه خیر دی ابن کثیر دا لیکلی دی اول جلد کې چې د ضاد او د زوی مخرج قریب دی ډیر یو بل ته نو لعسر الفرق بینهما د وجه د دینه چې دا فرق دی دواړو کې ډیر سخت دی ويغتفر تبديل احدهما بالاخر دا معاف د چې یو سره په بل بدل کی د دوات په ځای باندې زوی استعمال کی د زوی په ځای باندې دوات استعمال کی دی کې به وایي سړي ته مغفرت کیږي ان شاء الله ځکه چې مخرجونه ډیر نږدې نږدې دي او فرق پکې لږ سخت دی چې سړي مشق نه کړي او مخکې نه تجربه نه کړي نو دا سم نشي ادا کولای او ان شاء الله الله تعالی بخون کې مهربان دی چې څنګه سړي ولست خو سره د تاکید نه کوشش وکړي چې سی الفاظ ولولي د یو خمه جوید قاری نه به د هغه تجوید وکړي او به به ولولي دغه زما معلومات دی په دې باب کې رفیل دین چې کوم دي دا په درې مقاماتو کې یا څلور مقاماتو کې کیږي او اوله کې دا سنت طریقه ده په اتفاق سره یو رکوع وخت کې کیږي دا هم ضروري ده سنت طریقه ده د رکوع نه بعد کیږي دا هم سنت طریقه ده او یو د قیدې اولې نه وروسته کیږي دا ټول حدیثو کې راځي خو د دې ترک هم جواز لري ځکه حدیث د ترک د هم پکې شته دی چې کله کله سره پرې دي اکثر نبی کریم صلی الله علیه وسلم رفل دین کړي کله کله ته پرې خوستي او یو په سجده کې رفل دین دي سجده کې ډېر علما وایي چې دا منسوخ شوي دي خو نسخ باندې څه قوي دلیل نشته دی حدیث د بخاری کې راځي وکانا لا يفعل ذلك في السجود سجده کې به نبی رسول الله رفع الیدین نه کول ابن عمر وایي خو علما وایي چې د حدیث مقصد دا دی چې ابن عمر په عام اوقاتو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلې دي نو سجده کې رفع الیدین نه دی کړی کومو صحابو چې لیدلی چې رفریدین یې کړي دي او هغوی نقل کړی دی نو بس په هغه حدیث به عمل کیږي په دې وجه باندې لس صحابو نه نقل له چې هغوی رفریدین به په سجده کې کول ابو داود کې د عبدالله بن زبیر نه نقل له چې عند کل خبز و رفع هر کته کېدلو پورته کېدلو کې هغوی رفریدین کړي دي او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هم احیانا نقل دی نو یو کال او بل کال په عمل پکار دی چې کال کې سړی په عمل وکړي نو دا خیر دی او هر ورځ چې څوک په عمل کې دا د سنت نه خلاف ده نبی علیه السلام نه هره ورځ نه دي نقل وکانه لا يفعل ذلک په سجود باندې به عمل کې او کوم روایتونه کې چې د دې نقل دی نو په هغې به هم کې نو تطبیق یې دغه دی چې احیانا کله کله میاشت کې دوه میاشتې څلور میاشتې کال کې یو عمر کې پیره عمل به پکار دی او نور بار بار رفع الیدین په سجده کې دا نشته دی خپه سجده دا څه حیوان نه دی پوه شئ دې ته دغه وایي دا په دې پښتو کې ورته خپسه خلک وایي او د یوناني نه لغت کې طب کې ورته کابوس وایي کابوس ورته ویلی کېدای شي طب کتابونو کې دې باندې مسما ده او دا په امراضو د دماغو کې وشمارلې ده په امراضو د دماغ کې صداع ده شقیقه ده سرسام ده او دا رنګه کابوس ده دا په امراضو د سر کې حسابېږي نو کابوس یو بیماری ده د دماغو هغه دا دی چې دماغو کې لارې بندې شي، د لارې د بندېدلو د وجې نه د سړي بدن ټول ونښلي، ځکه دا طریقه ده چې ټول بدن له حرکت دماغ ورکوي، زړه چې کوم دی نو دې کې عقل پروت وي، له دماغو سره هم تعلق وي او دماغ چې وي دا حرکت بدن له ورکوي، دماغ چې خراب شي فالج په سړي ولګي، که لږ طرف یې خراب شي په ښی طرف یې فالج والی دی، که دا بل طرف یې خراب شي دا بل طرف فالج وهي دا بدن او که دماغ ډېر خراب شي سړي باندې جمود او سکته بیماري راځي، بدن یې وچ ودرېږي، بلکل خوځېږي بیا نه، نو په دې وجه دا د دماغو لارې هغه بندې شي، د هغې د بندېدلو د وجې نه نو سړی بدن یې بلکل کلک پلک ودرېږي په خوب کې او ساه صرف اخلي په سپېږمه باندې. په عوامو کې دا مشهوره ده چې دا خپسه څوک ښځه ده او دا سړي باندې د شپې داسې د پاسه څملي، خو دومره ده چې د هغې وایي سپېږمې نشته دی، نو پوزه یې نشته په دې وجه باندې. که د دې پوزه چرته وی وی سړی نه بیا ساه خیژولی دا غلطه خبره ده دا بیماری ده د دماغو ښه دارنګه سرع بیماری میرګی چی وته وایل میرګی چی دی دام بیماری ده دا څه حیوان نه ده د ډیرو خلکو ګمان دی وای په دې پلانکی سړی او خزه باندې میرګی دی نغی میرګی څه حیوانات څه شی یو جنسی غنی دا غلطه ده سرع بیماری ده دا د دماغو سدی بند شي یعنی د دماغو لارې بند شي په سدو سره نو د هغې د وجې نه په سړي سرع بیماري راځي چې لاسونه هم راغونډېږي، شپې هم راغونډېږي، په ژبه چک هم لګوي او لږ ساعتي به الله یې ښه کړي. ورکوټي والي کې دا مرض ډېري چې کله څومره غټېږي سړی نو دا ختمېږي. پیدا کېږي د دې نه چې بد بویانې په سړي باندې ولګېږي، د بد بوي د وجې نه پیدا کېږي، د غوسې د وجې نه، د خفګان د وجې نه، دا یې اسباب دي په دې پیدا کېږي. او څومره چې دماغ قوي کېږي هغومره دا مرض ختمېږي او د هغې بیا طب کې خاص علاجونه دي معجون به د هغې لپاره خورې معاجين دي مقويات د دماغ د دماغ د صفا کولو والا معجون صرع دا شته دی هغه به استعمالي هغې څخه کيږي نو دا کوم حيوان نه دی مقصد د خبرې دا دی دا چې کوم دي مرضونه د دماغو دي صرع کابوس داړه د امراضو د سر نه دي تا خو یو سوال وکړ بس دی که دا مسله واقع شوې ده که نه چېرته هسې د پردي صورتونو ته پوس مه کوئ یاره ورکه دا خو موږ په دې نور مولیانو رد کوو چې دا پردي مسلې بیانوي ښه که داسې بالفرض وشي چې یو سړی خپله موري او هغه چا ته په نکاح ورکړي هغه کونډه شوي وي او د هغې به لور وشي، بچي پيدا شي، نو چې دا د خپل زوی ده، ايا هغه کولی شي که نه شي کولی؟ نو دا مسله زما ددې وخت کې ذهن کې حاضره نه ده چې لږ سوچ پرې وکړم بيا به جواب درکړم، اوس مې ذهن کې سمدست جواب نه شم کولی ددې خبرې نه راځي راله دا مسله سوچ چې وکړم بيا به درته جواب درکړم انشاالله ته چې وايې که بل څوک تپوس کوي. تندې پوزه دواړه به سړی لګي حدیثو کې دا فرق نه دی راغلی چې سړی به مخکې تندې لګي که پوزه به لګي هر یو چې سړي مخکې ولګاو که تندې ستا په سجده کې مخکې ولګي که پوزه خو دواړه لګول لازم دي حدیثو کې دا فرق ماته نه دی معلوم چې نبی رسول الله اول تندې لګولې به پوزه فقه کې دا شته دی او په حدیثو کې دا فرق ماته خبره نه دی معلوم نو په دې وجه چې کوم یو سړي مخکې ولګاو خو دواړه لګول فرض دي احادیثو کې د تندي باندې امر راغلی دی امرت ان اسجد علی سبعه اعظم په وان دامونو باندې سجده لازمه ده واشار بيده الى انفه او نبی رسول الله خپل تندي او سپیمه دواړو ته اشاره وکړه چې دا او روایت د بخاری کې دا راځي چې لیسجد معک انفک دا روایت تبرانی و غیره کې راځي خو بخاری کې د دې معنی موجوده ده چې پوزم دې هم تاسو سجده وکړي پوز او تندې دواړه لګول په سجده کې ضروری دي فرض دي لازم دي لیکن دومره ده چې کوم یو د مخ کې کنه که پوزه دې ور مخ کې کتندې دواړه قریب قریب ډیر زر او د لاسونو او د زنګونونو فرق راغلی دی چې لاس مخ کې وړي که زنګونونه مخ کې وړي او دا مخ کې دا مسله بیان شوی و ها دا یو دو صورت مروسه د بازي دغه څوک چې یو څه مخ کې وروسته ده ها پوه شم سوال باندې د اختر تکبیرونه چې دي دې کې دوه کیفیتونه راغلي دي. یو مرجوح کیفیت دی. یو حدیث د ابو موسی اشعري دی، د حذیفه ابن الیمان دی چې دی وايي چې څلور تکبیره دي. څلور تکبیرونه به لاول وکړي په اول رکعت کې او څلور به وروسته په دویم رکعت کې وکړي او د رکوع نه به مخکې وکړي. دا طریقه عبدالله بن مسعود نه نقل ده. امام ابو حنیفه دغه طریقه غوره کړې ده. اوس عام خلک په دې طریقه عمل کوي. څه احادیث کې څلور دی او غي درې کوي خدا د رکوع تکبیر هم په حسابي او دا اولنې تکبیر هم حسابي په دې طریقه باندې که څوک عمل کوي سره ته بد نشي کتل اثارو کې دا شته دی بد دې سره ته نه ګوري دمه طریقه دا ده چې هغه عام محققین راجح کړی د امام بخاری وای چې په دې باب کې دا طریقه ډیره صحیح ده ترمذی نقل کړی ده وای دې باب کې اصح د دې طریقې نه خنشته دا اوس کوم بیانې او بیا به اعوذ بالله بسم الله شروع کړي او فاتحه به وي او سبح اسم ربک الاعلی به وي، دویم رکعت ته چې راپاڅېدلې نو د الله اکبر نه بعد پنځه تکبیره به بیا وکړي مخکې د فاتحې شروع کولو نه، دا هم د فاتحې نه مخکې حدیث کې دي پنځه به وکړي نو پنځه اووه دولس تکبیره حدیثو کې راغلي او دې باب کې دا قوي روایتونه دي یعنې د دې سند هم کمزوری دی خو د شواهدو د متابعاتو د وجې نه دا حدیث قوي شوی دی نو ځکه دې محققینو او جمهور علماوو دا طریقه غوره کړې ده. او موږ خپله هم دې مسجد کې په دې طریقه عمل کوو، ځکه چې دې باره کې حدیث قوي دی په نسبت دغه څلورو تکبیرونو او بل خیر هم پکې ډېر دی، نو دغه طریقه په حدیثو کې راغلې ده، دواړه د رکعتونو نه مخکې په ابتدا کې به کولی شي او اووه او پنځه تکبیره دا طریقه ده، هغه ماشوم ډېر کله پاڅېده وایه شابه د لمانځه وخت هم دی. کوه خیر ده خو تا خو نه دی والی هسې تپوس دی وکړه پټکې وال چې دا یو مستحب عمل دی د هر چا دپاره ښه د امي ملا ټولو دپاره خو د امام دپاره خاص کول چې امام به وایي او په مانځه کې به وایي دا بدعت دی دا چېرته څوک نس کې نه شي پېښ کولی او نور پټکې وال د هر چا دپاره ښه کار دی د نبي رسام دور کې دا د هغوی عادت و دې د وجې نه دې ته سنت عادي وايي، لکه لنګ په هغه زمانه کې عادت و، اسانۍ د وجې نه پرتوګ باندې تکلیف ډېر و او د هغه په مال پرې لګېده، نو دا به چا دونه نه استعمالاوه، لنګ به ډېر استعمالاوه، ځکه اسان کار دی، ته څادر ځان نه راتاو کړه، نو دارنګه پټکی هم د هغه زمانې عادت دی، دا وجه ده چې احادیثو کې چرته په دې امر نه دی راغلی چې علیکم بالعمائم، دا چرته صحیح حدیث کې نشته چې تاسو پټکی خامخا په سر کړئ، یا د دې لزوم یا فضیلت هم چرته حدیثو کې نه دی راغلی. چی چا پټکی په سر که پنځویس درجی ثوابی کیږی او یا درجی یا لس زره درجی دا روایتونه ټول موضوعی دی دی باب کی صحیح حدیث نه دی راغلی دقه فضیلت یی کافی دی دا فضیلت چی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سر کړی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اعمال چی کوم دی که عاداتی دی هغه کی هم خیر شته دی چی هغه عادتن یو کار کړی او په اکثر اوقاتو کی کړی او صحابه هم دا عمل کړی دایم عادت دا چی پټکی به په سر کاوه دی باره کی پنځوس روایتونه دا موږ راجمع کړي دي دي اول جلد فتاوی کي او سید النعامه په احادیث الامامه دا عنوان ولا ورکړی شوی دی نو هغه حدیث د مسلم کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منبر باندې مونږ ولید د تور پټکې په سر دوه شملې پرې خوستي او شاته اړولې نو دا صحیح حدیث پکې دی عبدالرحمن بن عوف وايي چې عم منی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر ماته پټکې وو دا سه حدیث پکې صحیح دی چې نفس د پټکی وال دا د نبي عليه السلام صحابو نه ثابت دي او فضائل يې چې احاديثو کې راغلي دي نو قوي روايت په دې باب کې نشته دی، د نبي عليه السلام ارشاد نه دی هغه د خلکو خبرې دي او رسول الله صلی الله عليه وسلم ته منسوب کړي دي د هغې په باره کې دا جواب دی نو پر کيوال د هر چا لپاره ښه دي اوس دې وخت کې عوامو خلکو دا بلکل فرض کړی دی خصوصا په امام باندې چې امام بې پټکي مونځ وکړي بس دوی وايي چې دا نه کېږي يوه ورځ يو جومات کې زه مخکې شوم بې پټکي يو سړي راته وويل چې دا پټکی دې ونه واهه. نو ما ویل داسې هم کېږي خیر دی و یو سړي په ډېران لمونځ کاوه هغه ویل چې زما لمونځ کېده دونه سخته کړه چې ده ته دا داسې ښکاره کېږي لکه په ډېران باندې سړی لمونځ کوي دونه ورته ګناه ښکاره کېږي نو دا جهالت دی ناپوهي ده په دین باندې دې ته غلو فی الدین وایي لا تغلو فی دینکم په دین کې به غلو نه کم ورځو کې لستل دا ټیک نه دی دغه حدیث صحیح کې تمنه راغلی ده د کوم صحابه د نکاح نه چې نقل جایب په یوش په کې قران ویو دا د ایو خپل عمل له کرامتنه چرته ویل ده نور دا سنت طریقه ده نه ده موږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا ته ګورو عثمان بن عفان نقل چې په یو رکعت وتر کې هغه ټول قران لستل دي خدا دا کرامت دی چې د شکار کړه ته یو زمان دی ته وای زمانو ته الله لاندې کړی ده موږ به د نبی رسول الله حدیث ته ګورو دیمه مسله دا چې دا چا ویلي چې اقتدا د د سنت والا د نفل والا پسې نه کی دا څه خرافات دي خرافات هیڅ اصل لدی نشته دی بلکې اقتدا د مفترض د متنفل پسې جایز ده چې سره فرض منځ کوي اول نفل کوي دا اقتدا جایز ده نو دا به کله چاره اوسې چې دا ختم سنت دی او دا ته چې دا نفل دی او د سنت او د نفل د سنت او د نفل دونه فرق نشته دی دا نږدې نږدې شیان دي او دا ته چې چې دا ختم سنت د پیغمبر خو نه دی نبی رسول الله په تراو کې وګدي تراوی کړی صحابه کرام وګدي تراوی کړی دا خو نه کم نشته چې خامخا ته به قرآن ضرور ختمه صحابه کرام نو وګدي تراوی نه کړلی وګدي تراوی کول سنت دی د نبی رسول الله د صحابه سنت وګدي تراوی دی که یو کړه د بیب کې قرآن ختم کړي دوه ځله ختم کړي درې ځله ختم کړي وګدي تراوی کول نو یو ځل قران ضروری ختمول او دا سنت ګڼل سنن مبتدات کړي کی چې دا بدعت دی یعنی دا ضروری ګڼل چې یو کرت به قران ز ختمو مخامخه خبره نوعیت باندې ځان پوهه کول پکار دي اقتدا د مفترض د متنفل به جایز ده ځکه حدیث بخاری مسلم کې راځي چې معاذ بن جبل بدر رسول الله صلی الله علیه وسلم مفستن منځو کو او سم يرجع الى قومي به وقوم ته واپس شو فیصلی بهم وهي له نافله روایت د دغه کې دا راځي به کېږي دا مونځ به د ده لپاره نفل او د صحابو به فرض و اقتدا د مفترض د متنفل پسې شوې ده دویم حدیث مسلم کې راځي مشکات کې مشته باب الخوف کې چې نبی رسول سلام یې پر صلات خوف کې دوه رکعاته وکړه په بطن نخله کې سلام یې وګرځاو به دوه رکعاته نور مرګره ته وکړه وګوره نبی رسول سلام په دوه رکعاته کې مفترض دی په دوه کې متنفل دی دا وجه چې حالت احناف لیکلین دي چې دا حدیث زمونږ د مذهب مطابق بالکل نه دی په موږ باندې سخرت دی په دې حدیث کې ځکه که چارته نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو مسافر دی نو په سفر کې هغه د شنه چې کولی څلور رکعات وکړي څلور رکعات خو کړی نه دي او کده چې کړی چې دوه رکعات پرځي او دا دوه نه پر کړی نو دا د مفترض متنفل په سره راځي دوه صورتونو کې زمونږ د مذهب نه دا حدیث خلاف دی مونږ باندې سخت اشکال دی به جواب دا کړی چې دا حدیث منسوخ شوی دی بس دا جواب نظام ځان ته خلاص کړی نه هغه حدیث هم دلیل دی دریم حدیث دی دی محلا راوړی دی د عمر رضی الله عنه نه چې عمر رضی الله ته سره راغی شکایت وته وکړ چې پلان کې سړي په کسکر علاقه کې مونږ ته منځو کړ د سار او به څه کسانو او دې به منځو کړ دوباره نو عمر رضی الله عنه غلې شو څه وته ونه ویلې نو دا د صحابه کرامو ګویا کې په دې اتفاق دا د صحابه دور کې دې مسلې کې هیڅ اختلاف نه و چې اقتدا د مفترض د متنبیل پسې کیږي یا نه کیږي دا روسته خلکو جوړه کړل او دا یو قاعده حناف علماو جوړه کړې ده چې اقتدا د قوي د ضعیف پسې نه کیږي بنا د قوي د ضعیف پسې نه کیږي وای ولې لاندې تاداو به کمزوري او بار خخت بګدیا قوي دي بس دا عقلیات جنگولې دي نور نس ایو سنشت په دې باب کې چې حدیث کې راغلي دي یا صحابي ویلي دي چرته دا د مفترض د متنفل پسې نه کیږي دا چرته نقل نشته که نقل کې چا پیش که سړی به د نقل تابعداري وکړي لیکن صرف دغه قیاس دی چې مخکې امام کمزوری دی ځکه نفل منځ کوي او ته قوي ته فرض منځ کوي او بنا د قوي د ضعیف پسې راځي دا وجه ده چې د ماشوم پسې مې امامتي ناروا ګڼي هغه د اشاري والا پسې مونږ ناروا ګڼي وغیره وغیره لکه فقه کې دا راځي چې دا ضعفا دي او وروسته سړی قوي دی په دې قاعده باندې ډېرې مسلې بنا کړې دي ښه څلوېښتم سوال که چېرته عرفه په ورځ د خالي راشي نو آیا دې ورځې روژه سړی نیولی شي او که نه او بله ورځ سره ملګرې نه کړي د دې احادیث په رڼا کې جواب راکړي د خالي په ورځ باندې په صحیح حدیث کې منع راغلی ده ابو داود روایت د مشکات کې مرضی کتاب الصيام کې چې رسول الله سموي چې تاسو د خالي پر ورځ روژه منی سي او کچرته کور کې ډوډۍ د تنه ملاويږي الا عود شجره د ونی او لرګی ته ملاویږي هغه هغه وجوي په دارو جمع نسی په دې ورځ باندې سخت منع کړی ده دې حدیث کې د علما اختلاف د امام مالک وې دا دروغ دی دا حدیث لیکن امام مالک دې حدیث ته دروغ په دې وجه ویل دی چې دا د نورو احادیثو نه ته مخالف کار شوی دی لیکن روات ټول ثقات دی او رجالو رجالو صحیح دي صحیح راوین دي یعنی ثقات راوین دي په دې بنا باندې د دروغ ویل نه دی پکار ابو داود ویل چې دا حدیث منسوخ دی خو د نسخ لپاره هم ظاهر د څه دلیل نشته دی نو چا چې په سره دونه کړي په دې روایت باندې کنه نو به دلیل یې ردونه کړي دي دا وجه چې د دې راوی د دې حدیث کوم راوی دی هغه خپل منه کوله چې د خالد ورځ روزه باندې نسی او راوی په خپل روایت باندې ډېر خپوي چې هغه عروه رحمت الله علیه دی ایوب منه کوله نو د خالد ورځ روزه خو سخت ګناه ده اوس دا یو اختلافي مسله ده په مابین د علماو کې چې کومې روزه ته شریعت ترغیب ورکړی دی لکه مثلا د عرفې روزې ته د عاشورې روزې ته دې ته ترغیب ورکړی دی دا عاشوره چې د ایسته د خالی په ورځ رااله یا د د عرفې ورځ چې کومه ده دا په دې ورځ باندې رااله د خالی په ورځ باندې عرفه رااله نو سړی دا بنیول شي کني شي نیولې نو چا دا ویلي دي چې د عرفې روزه نیول پکار دي ځکه د دې ډېر فضیلت راغلی ظاهر قول لار اختلاف د علماو کې راجح قول دار چې نه هغه فضیلت دی دلته نه ده د نه یو د فضیلت چې کړه تعارض راشي نه له ترجیح نو روزه بننی سي نو به آیا د خالی ورځ کسړه بل ورځ مرګري کې لکه د جمعې ورځ مرګري کې مخ کې نو دا با جایز تعالی کنه نو دې کوم دوه قول دي یو قول دار چې نه ده جایز جمع نه روا ده ځکه چې من راغی چې د خالی پر ورځ بروجنې نه چې اگر که د جمعې ورځ مرګري کې هم نه به نشي وي ولې ځکه دا نه ده قولی حدیث دی دی باب کې راجح را زما په نسبت باندې غدا ده چې بخاری مسلم کې راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جمعې د ورځې نه د روزې نه منع کړی ده چې د جمعې په ورځ باندې تاسو روزه منی سي او به فرمایلی دی الا ايسوم يوما قبله او يوما بعده مګر که د جمعې د ورځې د زیارت ورځ مرګري کې یا د خالي ورځ مرګري کې نو به خیر دی ته ګور رسول الله سم د اجازه ورکړی ده کنه ادم په درجه د امر کې دی چې د شرو جنې ولې شي اجازه ده تاته مباح دي تعالی روي نيسه خیر دی چې د خالي ورځ روزه نيسي او د جمعې ورځ نيسي صحیح ده یا د زیارت د جمعې نيسي صحیح ده نبی رسول الله په دې کې اجازه ورکړی ده بل حدیث د ابو داود ترمذی کې راځي مشکات کې مشته ده چې نبی رسول الله عادت مبارک دا چې یو مېش به د خالي اتوار دوشنبه پر ورځ روزه نیوله راتلونکي مېش کې به سې شنبه چهارشنبه زیارت پر ورځ روزه نیوله دوا دوا جمعو کې به دوا مېشت کې به د وی جمعې روزه ونیوله نو دا حدیث نه معلومیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خالی پر روزه نیولې ده نو د عرفي فضیلت کرا ګیره نه پای کې بهتره دا ده چې تو سره د جمعې ورځ مرګري کا او که چرته دا وي چې فضیلت نه راګیرو نو به به ګوره روزه نه نیسی ځکه چې منه تر اغلی د خالی د ورځ نه که د جمعې ورځ وسنه نیسی نو د خالی پر ورځ باندې بروجا که د عرفه روزه هم نه بنیسی ځکه چې د من حدیث په دې باب کې قوی دی دا د تشریح دا مسله موږ ډېر تفصیل سره کړی هم د ولله الحمد والمنه یو څلوېښتم سوال که یو نفر ووایي چې زه د څلور مذاهبو پیروي نه کوم صرف د قرآن او حدیث پیروي کوم نو بعضې خلک دې سړي ته بدعتي وایي او دا وایي چې دا باید اتیا درې ووهل شي نو د احادیثو په رڼا کې دې جواب راکړه اتیا درې چې دی قرآن کې راځي دا به هغه چا ته ورکوي چې هغه قذف وکړي چا ته کنځلې وکړي نو دې سړي له څوک چې دا وایي چه د څلورو مذهبونو نه وتل چه دی دا بدعت دی دم تهمت یې وتړه قذف دم وکړه دله د اتیا دورې ورکول پکار دي ولې ځکه چه ده کنځلې وکړلې او رد به دې ویل دا خبره غلطه ده ځکه چه په دې څلورو مذاهبو باندې نه قرآن راغلی نه حدیث نه کوم صحابي ویلي دي دا څلور علما او نیکان په خپله زمانه کې د دین خدمت یې کړی و څلور مدرسې وې ګویا کې او نور علما په زمانه کې موجود خو دیو لږ ځکه ډیر مشهور شول چې شاګردان ډیر او نور علما ډیر مشهور نشول د شاګردانو د کمای د وجنه بل وجه فقه سنت کې او د ابن حزم په کتاب الاحکام کې دالي کړی دا چې د دیو علما تابعدار اکثر بچیانو او دارنګ وزیرانو دای په وجه دیو مذاهب خارج شول امت کې سوچ دا خبره کوي چې څلور مذهبونو نه خارج د ځال له گمراه ده لکه ساوی د لیکلي دریم جل کې دا ډیره باطله خبره ده د څلور مذهبونو نه خو امام بخاری خارج دی ترمذی نسائی دا ټول دی خارج دی نو دام ګمراهان دی د څلور مذهبونو نه قتاده خارج دی عبدالله مبارک ته خارج دی او اسحاق ابن راوی ته خارج دی دا ټول علما کوم محدثین نیکان چې تیر شوی دا ټول ته خارج دی نو دام ګمراهان دی دا مبتدیین دی د امام ابو حنیفه پلار ثابت چې دا څلور مذهبونه نه خارج دي نو هغه بدعتي دي د صحابه د دوره پورې چې دا ډیره زمانه تیر شوی و بلکې ابن قیم رحمت الله علام الموقین کې لیکي او حجت الله البالغه کې شاول علام لیکلي دي چې دا څلور مذهبونو تابعداري تر درېمې صدۍ پورې نه وه د درېمې صدۍ په اخره کې او د څلورمې صدۍ په اوله کې دا بدعت پیدا شو چې څو د امام صاحب پسې ونه ختل څو د شافعي او څو د مالک او څو د احمد پسې ونه ختل زه دا وایم چې څوک د څلور مذهبونو په دې کې د یو مذهب تابعداري دي خو د څلور هم نه دي کنه دی خو یو د امام صاحب مني یا یو د شافعي مني یا یو د مالک مني یو بل ته اړېدل هم ناروا ګڼي نو دی خو په دین کې څلورمه حصه منلې ده او بیا په څلورمه حصه کې هم د امام ابو حنیفه هم خطايي واقع شوې ده شافعي مالک نه واقع شوې ده نو په صحیح دین باندې په ټول دین باندې دی عمل نه دی کړی نه منلی دا ګمراهان دي اصل کې څوک چې د یو مذهب په سره رواني دا ګمراهي ولی به ګمراهي ځکه چې امام شافعي څخه کوم حدیث دی دا نه پاتې دی مالک څخه کوم حدیث دی هغه نه پاتې دی تا خو په یو روایت باندې عمل وکړ او په بعضې مسله کې صرف په قیاس عمل وکړ او هل طرف ته هغه طرف ته حدیث دی دی خو هسې وایي چې څلور مذهب منو او حقیقت کې یو مني نو دا په څلور هم نه دی روان دی دین په یو ګډ باندې روان دی په پوره دین باندې نه دی روان یو دا نقصان دی او بل وجه دا ده چې دا څلور مذهبونه خارج هم ډېری مسلې د څه چې حق دي لکه مثلا درې طلاق په یو ځل باندې ورکول آیا دا په یو بدلیږي کنه راجح قول دار چې په یو بدلیږي دارنګ شل رکعته تراویح غوره دي که اته رکعته غوره دي ظاهر دا چې نبی رسول الله طریقه اته رکعته ده شل اگر که جایز دي او د ائمه اربعو مذهب دار چې شل بهتري دي دارنګ نور د ډېری مسلې دي چې څلور امامانو به یو شان فتوا ورکړي او حدیثو کې بل لنګ فتوا یعنی راجح قول بلې لکه دا بخاری کې دا قسم مسائل ډېر زیات راځي نو په دې بنا باندې سوچ د څلور مذهبونو نه خارج شو هغوی ته ګمراه ویل یا بدعتي ویل دا ډېره باطله خبره ده او دا تعصب او عناد دی، بلکې داسې وایه چې دا څلور مذهبونه هم حق دي، د دې دا علما نېکان تېر شوي، د حق معنی دا ده چې هغوی کوم اجتهاد کړی دی هغوی له پرې الله اجر ورکړی دی، نور خطا مسلې پکې ښې ډېرې دي، فقه حنفي کې هم شته، شافعي، مالکي، ټولو فقهو کې خطا مسلې شته، غلطې مسلې پکې دي، هره مسله حقه نه ده، خو مجتهد چې کوم اجتهاد کړی هغه ګناهګار نه دی، څوک چې د هغه د خطايي تابعداري کوي دا ګناهګار دی او دا مسله اصل کې د تقلید مسله ده. تقلید په باره کې مونږ کتاب لیکلی دی، د تقلید تورې تیارې، او احادیث هم پرې راجمع کړي، د قرآن آیتونه، د علماوو اقوال، او د تقلید نقصانات، او دارنګه اعتراضونه په تقلید والاو باندې چې د هغې جواب بالکل څوک نشي کولی، که جواب کوي هسې ګډې وډې به وایي، صحیح جواب چې معقول جواب وي دا بالکل څوک نشي کولی، دا یې نه زمونږ خبرې هغه نه دي، هغه. دینی خبرې دي دین د خبر نه څو جواب نشي کولای صحیح جواب یو هغه چاسي شبهات خلکو زین کې واچي به خبره او چې شبهات وانه چولې شي صحیح جواب څو نشي راوړل دا نه په دی وجه باندې په دی باب کې هغه رساله مطالعه کوي تاسو پښتو کې ده د تقلید تورې تیار د څلور مذهبونه اوړېدل دا ضروری دي چې کله د امام ابو حنیفه صاحب کو هبه مانی که شافعی صاحب کو هغه ته برجو کې که مالک صاحب کو هغه ته برجو کې او که بخاری صاحب کو هغه ته برجو کې کوم عالم چې حق مسله کړی و دا یې ډېر مثالونه درکیم ده امام ابو حنیفه امام مالک دواړه وایي چې په شوال میاشت کې د شپږ روزي چې خلک نیسي دا بدعت کوي سره دا نه چې مسلم حدیث کې راځي چې شپږ روزي ونیولې الله رب العزت دته د ټول کال د روزو ثواب ورکړي نو ګوره دیو ته بدعت ویل نو اوس کته وی چې زبر د فقه حنفي په زما امام ابو حنیفه تابعدار ما نو دا حدیث تانه پاتې دی کته په عمل کې د امام سه مذهب دنه پاتې دی امام شافعي وایي چې درې طلاق کې په یو ځل چاور کړل دا خیر دی حدیث کې راځي ایو لعب به کتاب الله وانا بنا زورکم درې طلاق چې څوک ورګي دا خدای الله د کتاب پر لوبي کې بدیتی دی هغه ته جایز ویل دي دارنګه امام شافعي وایي چې سړي خزي لګوتي ورلري بس او د سمات دی نبی رسول خپل وی خپل کړی د په منځو درې دلې دارنګه نبی رسول فرمایي چې په هبه کې رجوع څوک کوي دا سپی دی او احناف وایي چې خیر ده جایز ده نبی علیه السلام وایي چې بچي له دې هبه ورکړله واپس یې ته نشي واپس یې ته اخیستی شي او چې بل چا له دې ورکړله واپس یې ته نشي اخیستلی احناف د دې برعکس فتوا کوي چې نه بچي له دې ورکړله واپس یې ته نشي اخیستلی او چې بل چا له دې ورکړه واپس یې ته اخیستی شي نو دې باب کې ته حدیث منې اوس که مذهب منې نو د حدیث نه به خامخا اوړې که مذهب دې ومانه او که چرته حدیث تابعداري کې د مذهب به پرېدې وته نو د یو مذهب نه بل ته اوړېدل د دلیل د وجې نه دا واجب دي او بې دلیله اوړېدل لکه شاید امام صاحب تابعدار دی وای یاره په دې یې نه منې او داسې نه ماتېږي د امام شافعي صاحب دا مذهب پکې منم اګر که دلیل ملیل په نشته خو زه یې منم نو دا خبره غلطه ده یا د امام صاحب مذهب ته اوړم اګر که دې مسله باندې دلیل نشته خو اسانه ده د اسانۍ دپاره اوړېدل اوړېدل ټیک نه او نور د دلیل د وجې نه د یو عالم د قول نه بل عالم ته اوړېدل او د بل نه بل ته اوړېدل دا فرض دي بلکه علماء قوال کی څه کی قران او حدیث ته رجوع کوه خو قران حدیث باندې خپله نه پوهیدلی بیا د علماء نه تپوس کوه کومه خبره چی حق ښکاره کیدله هغی تابعداری به کی یو عالم به په ټیکه نه نیسی چی بس دا دی نیولی دی او دا الله مقرر کړی دی او بس دده تابعداری به کی او د نور چا تابعداری نشته د تقلید په باره کی موږ یو بیان هم کړی دی یو درې څلور کیسټو کی. هغه هم شته دی او دا رنګه دغه کتاب هم شته دی که سړی استفاده ترې کوي نور کتابونه هم علماو لیکلي دي علماو کتابونه ته رجوع کوي دې باب کې وایه درې څلوېښتم سوال کوم ماشوم کوم ماشوم چې نوی پیدا شوی نوی پیدا شي او مړ شي اواز نه وی کړي نو آیا دې ماشوم جنازه کې دی شي او کنه دا حدیث کنا کې جواب راکړي کوم ماشوم چې هغه په خېټه کې ژوند شوی دی او روح پاګی پیدا شوی څلور مې سره لسره تیر شي خېټه کې ژوند زنانه پرې پوهېږي او بیا مړی پیدا شو نو په دې کې اتفاق دی د علماو چې د ده میراث نشته دی میراث کې اتفاق دی چې میراث یې نه وي او هر چې جنازه ده نو راجح قول د اقوال د علماو نه دا دی چې په دې جنازه کېږي خو جنازه په فرض نه ده مستحب عمل دی جنازه په جایز ده ولې حدیث کې راځي ان السقط یصلی علیه ا نیمګړی بچی چې پیدا شي کنه بی روحه سقط هغه ته وایي نو په دې باندې مونږ کې مشکال کې د حدیث راځي صحیح دی کوم روایت کې چې راځي چې جنازه به په هغه ماشوم کې حتی استهل چې आवाज وکي هغه روایت کمزور دی او کوم روایت کې چې دا راځي نه سقط صلی الله علیه بچی باندې جنازه کې دا روایت صحیح دی نو په دې وجه بخاری کې راځي د زهری قول لغه چې امام زهری وایي چې ترڅو आवाज نه وکړي نو مونږ به نه کې دا د بخاری خبره نه ده او د نبی اسلام نه د بلکې امام زهری ویلي دي نو یو عالم خبره ده نو هغه دلیل نشي کېدلی په دې وجه باندې امام احمد رحمت الله علیه وایي چې په دغه جنازه کې وایي ځکه خېټه کې انسان شوی دی روح پکې چولې شوی دی قیامت کې به دا را پاسیږي شفاعت به کوي مور پلار لره انسان دی نو صرف په دې وخت کې आवाज ونه کو و دې نه کی جنازه به کی په باندې دا راجح کول لري خجی سلو سلو ستون سوال وړه پړو یا غنم په غنم یا جوار په جوار یا مالګه په مالګه ورکول جایز قرض ورکول جایز دي او کنه دا حدیث په اړه کې جواب راځي دي کې ډیر مولین دا وایي چې دا ناروا ده لیکن دا اسی ظاهر ته کتلی دی او تحقیق نه دی کړی مسلې او یو وایي ځکه چې حدیث کې راځي چې غنم په غنم مور کوي او دا په دې مور کوي نبی رسول منع کړی د بخاری مسلم حدیث د مشکات کې مشته لیکن منګ وایو چې دلته یو بیع ده او یو قرض دی، دې دواړو کې فرق دی. په بیع کې مقصد د خپل ځان فیده وي او په قرض کې مقصد احسان الی الغیر د بل چا څخه احسان دی او نبی علیه السلام په دې شیانو کې د بیع نه منع کړی دی، لا تبیع الذهب بالذهب، سره په سره مه خرڅوئ، ولا الفضة بالفضة او ولا الحنطة بالحنطة، لا الشعیر بالشعیر او ملح بالملح، دا حدیثو کې راځي. نو بیع یې ویلې ده، لا تبیعو خرڅوئ مه، دا یې نه دي ویلي چې لا تقرضو قرض کې مه ورکوئ، دا یې نه دي ویلي. نو د حدیث د الفاظو تابعداري به کوي، بیعه د دې ناروا ده او دا موږ یې چې یو بل له ورکوو دا په طریقه د احسان یې دا وجه ده چې یو سړي درته غنم قرض ورکړي او ته یې چې بیا به غنم راکړې او که غنم یې در نه کړ پیسې هم ترې اخلې ځکه ستا احسان هغه څه مقصد دی او که دا شرط دی ولګاو چې زه به درنه غنم غواړم او ګټه به پکې راکړي او دا هغه نو بیا خو بیا دې جوړېږي چې ستا خپل ځان له پیدا مقصد دی نو په دې وجه باندې قرض جایز دی مغني لیکلي دي پنځم جلد کې چې په دې اجماع د علماو ده چی په دی اشیاء ستو کی قرض جایز دی او دی مولیانو دی تم فکر نه دی کړی چی دا دراهم او دنانی چی دا سره سپین دی کنه په دا روپی ولی منګه تاسو یو بل قرض نه ورکو چی لکه دا زر کالاری والا دا زر کالاری خو افغان دغه دی کنه سپین زر دی دا سپین زر تعالی ما درکړ او مېش پس باندې کمال دا سپین زر راکې بیت او نبی رسول الله چې لا تبيع الفزه بالفزه سپین به سپین هم نه ورکې دا نه ناروا شي کنه دا قرضونه مطلقاً به حرام دي ځکه چې دا روپۍ چې دام سپین دي کنه نبی رسول په حدیث کې سپین ذکر کړی څنګه غنم ته دې فکر دی دې روپو ته دې فکر نه دی دا موږ هم د باج استادان خپل ورستم کې تپوس کړو شروع قائم چې کله ویل چې دا ناروا دي موږ چې یو بل دا غنم ورکو دا چی ورکو دا یو شی بل شي وای دا ناروا دي دلته عالم هم دا خبره بیان کړې و په تقریر کې چې دا ناروا دي به وته از موږ په سمرګوري ویلو چې دا جایز دي بس دا شک شوی تل یو استاد تاغنه ته پوس کړو بل ورغله ټولو ته جنا نه روا دي بیا ما ته دا فتوا ولیکله چې نه دا حلال طریقه ده، جایز طریقه ده او درې دلایل په هغې باندې موږ راجمع کړي دي، یو اجماع د علماوو ده، یو لا تبیع لفظ دی، بل دا دی چې په بیع کې مقصد څه شی وي؟ هغه فایده د ځان وي، په قرض کې فایده چې د غیر وي. نو دې وجه نه که د غنمو په ځای تاله بې پیسې درکړي هم ترې اخلي، په دې وجه باندې دا جایز او حلال کار دی. احسان دی پنځه څلوېښتم سوال یو امام اذان او جمع دواړه کولی شي او که نه د حدیثو باره کې جواب راکړي د نبی رسم دور کې طریقه دا و چې رسول الله صم خپل اذان نه کاوه او ابوبکر او عمر هم خپل اذان نه دی کړی دا وجه چې وي د امام د پر اذان دا مکروه ده د کراهیت وجه اندار چې نبی سم امامو اذان نه لري کړه چې نه لري کړه بس امام پر اذان نه دی پکار ابن حجر المطالب العالی کې لیکلي چې کراهیت الاذان للامام دا امام کې به دوه احتمال دی یو دا چې بادشاہ مراد ده ځکه هغه زمانه کې بادشاہان به امامان او دیم دا احتمال به کېږي چې نه د جمعه امام د نبی رسول الله دور کې جدا مقرر شوی دی مؤذن جدا دی حدیث کې مراجعه تخذ مؤذنن هغه صحابي ته ویلي عثمان بن العاص ته چې ته مؤذن ځان له ونیسه جدا مستقل مؤذن نیول مؤذن به جدای سنت ده او امام به جدای چې امام راولګي دا هغه مزه نه شروع کړ مؤذن نه نیولې دا د سنت طریقې خلاف ده په دی وجه باندې عمر رضی الله عنه فرمایل چې لولا الخلافه کزما دا خلافت او دا امارت نه وي نو ما بازان کوله خو بس خلافت وګوره امامت دا د اذان سره منافي دی منافي په دې معنی باندې چې د شریعت په لحاظ ځکه عمر رضی الله عنه دا کار نه ما به اذان کولې ځکه اذان ما ډیر خوښ دی او ډیر اجر پکې دی نو په کار دار چې سنت طریقه دار چې امام د اذان نه کوي صرف امامت دی کوي او عام سره چې کوم دی هغه د اذان کوي او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم اذان ډیر فضایل بیان کړي خپل یو اذان هم نه دی کړی بعضی وایي سفر کې پیره کړی دی خو روایت هم صحیح نه دی روایت صحیح دی لیکن په هغه کې اجمال دی، فاذن لپس مانا دا چې امر امر یې وکړ په اذان باندې بلال ته لکه تحفة الهضی دا مسله ډېره ښایسته لیکلې ده په دې وجه باندې نبی علیه السلام نه اذان بالکل ثابت نه دی خپله سره د هغه نه چې ترغیبات یې ورکړي دي نو ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اذان پرېښوده ولې څه بېوقاري خو پکې نه ده چې دا ګن څه بېوقاره کار دی څه بېادبه کار دی پیغمبر ځکه نه کاوه ښه د وقار کار دی ښه د عزت کار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم به یې هم نه دی کړی نو دې کې یو حکمت شته خامخا که پس د دقه حکمت تابعدارۍ ته سنت ویل کیدای شي. شپږ څلوېښتم سوال په څیرې شوې موضوع او همدارنګه په هغه جرابو باندې چې اوبه جذبونکي وي مسح کیدای شي او که نه؟ د احادیثو په رڼا کې جواب راکړه. په دې کې د جذبولو د غیر جذبولو خواله خبره چې کومه ده وعلیکم السلام دا کمزورې خبره ده اوبه که جذب کوي که نه جذب کوي داسې د خلکو اجتهاد دی چې کړی دی ګینې نور په موضوع باندې په جرابو باندې کې اوبه جذب کوي که نه جذب کوي بالکل مسه په جهیز ده ځکه شریعت په دې باب کې مطلقا جرابې دغه ویلي دي موزې ویلي دي دا قید پکې نه دی لګولی الله او دغه رسول چې دا به اوبه جذبوي یا به نه جذبوي او دا قید هم د ځان نه دی چېره داسې جرابې به وي چې هغه به پیړي وي ډبلې به وي سخینې نه به وي او دا قاعده کمزورې ده چې مزل به پای کې کېدی شي یعنی درې میله مزل څوک یادوي څوک میاشت مزل یادوي څوک څومره څوک څومره دا مزلې به پکې کېږي دا هم څه شرعي قید نه دی ځکه د عامې موضوع زمونږ چې دي دې باندې په اتفاق سره دغه جایز دی دا مزه به جایز ده په حال لاره چې دا خو چې پنځه شپږ ورځې دی وګرځو ایسته ختمېږي او نه پکې خاص مزل کېږي پای کې کاڼې باندې کې خپل کې وته خوږي نو دا قیدونه چې دي هسې د ځان نه لګول شوي دي. شریعت کې د موضوع قیدونه دا دي چې موضوع به اغوندې او ستا خپه به پټه کړې وي عامه که سورې مورې پکې وي خیر دی ځکه د صحابه کرامو موضوع چې وشکېدلې هم وي دا یې داسې روغ یو جوړې موضوع نه وي ځکه غریبانان خلک خو چې دا پړکو پورې دي دا محل پټي او ځکه دا ځای انځلی کېږي که نه او دویم شرط هغه دا دی چې خپې به دې پاکې پکې ور داخلې کړي او دریم شرط دا دی چې دا موزې به خپله پاکې وي موزې او جرابې به خپله پاکې که ګنده وي مسه پې نه کېږي او څلورم دا دی چې دا په اوداسه کې صرف وي په تیمم او په غسل کې به دا نه وي ځکه په تیمم کې مسه په موضوع نه شته او په غسل کې هم نه شته دی په دا ستر المحل چې دا به اختلافي مسله ده چې آیا داسې موضع چې هغه ټوله شپه نه وي پټه کړې، یعنې د پړکي په نه پړکي، په هغې باندې مسح جایز ده که نه؟ هغې ته نعالو مسله وايي، مسح علی النعال، چې نعالو کې مسله اختلافي مسله ده. هغه کیړۍ، چپړې، چې هغه نیمه شپه پټوي، نیمه ښکاره کوي، په هغې باندې ظاهر قول د اقوالو د علماوو نه دا دی چې مسح نه ده په کار. کومو روایتونو کې چې د هغې جواز راغلی دی، د هغې پنځه جوابونه نصب الرایه کې هغه نقل شوي دي تقریبا او هغه جوابونه موږ هم د دویم جل فتاوا کې را نقل کړي ډېر تفصیل سم دا مسله لیکلې نو استاد خبرې جواب غدا دی چې په موزه باندې مسه کی په جرابم کی کش کېدل پکې او کبګې نه خو چې چې عام خلک هغه ته موزه وای او خپل ګرمۍ را ګرمۍ بس په دې باندې مسه کی تا د موزه او د جرابه سفیدې لپاره چوي چې سفیده درکې بس مسه پای جایز ده خجی اووه څلوېښتم سوال د یوه پیدا شوي ماشوم په غوږ کې اذان او اقامت دواړه کیدای شي او که نه؟ او که صرف یوازې اذان کولی شي؟ د حدیث په رڼا کې جواب راکړئ. حدیثو کې دا دي چې نبي علیه السلام اذن فی اذن الحسن، ترمذي وغیره روایت دی ابوداود، چې نبي علیه السلام د حسن رضی الله عنه په غوږ کې اذان کړی دی او دا صحیح حدیث دی په اعتبار د سند سره. لیکن یو دوه روایتونه نور راغلي دي چې هغه ابن قیم رحمته الله تحفة المودود کې رانقل کړي دي. هغه دا دي چې وای کله چې سړی د ماشوم په غوږ کې اذان وکي او اقامت وکي په دې بل غوږ کې ودا لم تزر هم سبيان هغه ته به مرګي مرز zarar ورنه کوم سبيان مرګي بیماری ته وای او د دې په شان ته بل روایت هم راوړل دي په دوه روایتونو باندې علماو کلام کړی چې ضعیف دي په دې وجه باندې شیخ البانی صاحب د سلسله الحدیث ضعیفه کې لیکلي دي چې په سنت دا ده چې یو اذان صرف وکړي شي او دغه دوا روایتونه چې کمزوري دي نه اقامت وې ځکه نه دی پکار او که سړی وایي چې زه په دې کمزوري روایت باندې عمل کوم او سنت یې نه ګڼي ودی کی په دومره ده چې سنت طریقه قوي په دې باب کې نه ده ثابته چې په چپ غوږ کې به تګنې اذان کې په دې وجه باندې نو هغه روایت چې کوم ابو داود ترمذی راوړی دغه صحیح حدیث دی هغه ده چې فرمائی دا صحابی ابو رافع رضی الله عنه چه رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم اذن فی اذن الحسن ابن علی حین ولدته فاطمه اذان یې وکړ په غوږ د حسن ابن علی کې کله چې فاطمه رضی الله عنها هغې له راوزېږاوه. ترمذی وایي چې دا حدیث صحیح دی او ابو داود هم ورته صحیح ویلی دی. او ابو داود دا کتاب الادب کې راوړی دی او ترمذی کتاب الضاحی کې راوړی دی. مسند احمد کې هم دا حدیث ته شپږم جلد کې درې سوه یو نوي صفحه کې بهقي سنن کبرا کې راوړی دی درې سوه پنځه صفحه کې نهم جلد کې او عبدالرزاق هم خپل مصنف کې راوړی دی څلورم جلد کې درې سوه شپږ دېرش صفحه کې نو دغه صحیح حدیث دی دویم روایت هغه بهقي شعب الایمان کې راوړی په روایت د حسن بن علي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من ولدل او مولود د چا چې بچي پیدا شي په اذن فی اذن الیمنا په دې خي وکي او تازانو کې واقامه فی اذن الاسراء په چپ وکي او اقامت وکي نو رفعت عنهم من سبيان دزنه هم سبيان بیماری لري شو من سبيان مرګي بیماری ته وای دا روایت ابن سنی راوړی دی او ابن حجر تلخیص الحبیر کې راوړی دی لیکن دا روایت چې کوم دی دې ته موضوعي علما ویلی دی لکه ابن سنی شپږ سوه دېرشتم رقم الحدیث دی او لاندې تعلیق کې لیکلي چې دا حدیث موضوع دی ثابت نه دی دا وجه چې ابن قیم رحمت الله علیه هم وروسته دې روایت ته کمزوری وایي بل هغه روایت دی چې بهقي هم نقل کړی پر روایت د ابو سعید باندې عن ابن عباس ان نبی صلی الله علیه وسلم اذن فی اذن حسن بن علی یوم ولد واقام فی اذن یسرا اذان اقامت دواړه کړی دی قال بهقی وی وی فی اسنادهما ضعف دا دواړه روایتونه کمزوري دي دوه روایت به کې راغلي دواړه بلکې یو ډیر کمزوري دی دا یو نفس کمزوري دی ایو ته موضوعي ویل شوی دی نو په دې وجه باندې شیخ الباني صاحب چې دا خبره کړې ده چې اذان سنت دی او دا اقامت نشته نو یې په دې وجه ویلي چې دې باب کې قوي روایتونه نه دي راغلي او دا خبره د تحفة المودود دلته لیکلې ده تفصیل سره د درشتمه صفحه د تحفة المودود بیا احکام المولود د شیخ الاسلام نقیم کتاب ده او دا مسله سلسله الاحاديث ضعيفه دریم جلد کې هلته هم کتلی شي ښه جي اته څلوېښتم سوال هغه څلور طریقې چې پیران یې پیروي کوي لکه نقشبندیه چشتیه سرواریا او قادریه د پیغمبر اسلام څخه او د صحابه کرام رضی الله عنهم څخه ثبوت لري او کنه د حدیث په اړه کې دا خو معلومه خبره ده چې دا څلور طریقې روسته په لکه څلور مذهب روسته پیدا شوې دي دا اتباع لازمانه ده دا څلور طریقې چې دي دا روسته پیدا شوې ځکه عبدالقادر جیلانی هغه معروف سړی دی چې هغه د شپږمې صدۍ نه مخکې تېر شوی دی او دارنګه دا سهروردیه چې ده او چشتیه چې کومه ده دا وروسته پیدا شوي او دارنګه دا نورې طریقې د دې تابعداري لازمه نه ده بلکې د دې اکثر مشران او کشران چې دي نو په غیر د عبدالقادر جیلاني چې دا په باره کې د علماوو ښه کلام دی او د دې نورو په باره کې دا کلام دی چې دا څه اشاعره وو، څه ماتوریدیان وو او دا متصوفه وو، عقایدو کې هم نقصان وو او اعمالو کې هم نقصان دی او که دا ووایو چې مشران یې ښه تېر شوي دي، د هغوی پته الله ته ده، که نه موږ ته د هغوی پوره تحقیق نه دی معلوم، تاریخ هم له پوره نه دی کتلی، خو اوس دې وخت کې په دې طریقو کې اکثر بدعات راجمع دي، څوک چې دا طریقې کوي، دا طریقو والا اکثر عقیدې هم غلطې دي، بدعات هم پکې ډېر دي، ذکر اذکار هم غلطی هو هو کوي الله هو الله هو کوي خاصه حرکاتو طریقې سره ذکر کوي نبی علیه الصلاة والسلام چې موږ ته کوم طریقې را خودري بس هغه زموږ پیر دی کاپی دی کنه هغه وایي چې سار کې سبحان الله بحمده وی وي دونه کرت ماښام دونه وی وي درود دونه وی وي دی وخت دا دعا وي دی وخت دا وي دی وخت نه پل کوي پس دایته تابعداري سړي پر په کار د چوي کی او دا خبره چې ته د دې تابعداري به خامخا کې کوو د نه کړنو دین کې به د نقصانی یا به د عبادت کې نقصانی دا غلطه خبره ده نبی علیه السلام امت ته دا نه دي ویلي چې تاسو بیعتونه کوئ، مګر د باچا سره یې ویلي ده چې باچا سره بیعت کړئ، خلیفه سره بیعت کړئ. د دې نه ماسوا پر د نور چا بیعت شریعت نه دی لازم کړی او صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی په جهاد باندې کړی دی، نحن الذین بایعوا محمد علی الجهاد ما بقینا ابدا. په دې باندې بیعت شوی دی چې اقام الصلوة و ایتاء الزکاة و النصح لکل مسلم. جریر بن عبدالله بیعت کړی و، زه به لمونځ کوم، زکات به ورکوم او خیرخواهي به د هر مسلمان لپاره لټوم. په هغه لاسو خبره بیا شوی چې زنا باندې کوي غلا باندې کوي شرک وغیرہ دا خبره پای بیا شوی پیغمبر زمانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره بیا تونه شوی اوس کپه دې معنی سره عالم لوش نیک سړی هغه ته وایي چې رزما تاسو لوز دې زبر بلان کې عبادت کوم دام جایز ده